د چاراسیاب څخه زمونږ ورونه ملا عبدالکبیر اخوند، ملا غلام رسول اخوند، ملا عبدالرحمن، ملا عبدالبصیر، ملا عبدالمالک، ملا جمعه خان او ملا عبدالاحد پوښتنه کوي چې په جهاد کې د سړي نیت خراب شي جهاد یې څه قسم شو؟ حضراتو مجاهدینو! ستاسې دا پاک دین او اسلام څه د قسم! که داسې وي چې دغه نیت انسان خراب شي، پر هر تقدیر جهاد ونه پرېږدي په علت د دې خبرې ډېر ځله یو سړي اولا نیت صفا نه وي آخر کې پاک رب توفیق ورکړي هغه نیت یې صفا وګرځي نو به تاسو کوشش کوئ او تاسو به دا خپل نیت صفا کوئ که چیرې هر څه شیطان خطرات وسوسې در اچولې تاسو به دا خپل جهاد ته ادامه ورکوئ تاسې فکر وکړئ حضراتو یو سړی وي المانځه کې نیت نه سمیږي چې د المنځ دی وکړي نو په دغه مشوش نیت باندې ایا دی به لمونځ نه نه نه تر یو وخته پورې کتاب وای کېدلای شي چې هغه ریا او سمعت وي اوازه او شهرت غرض وي یا مثلا غنیمت غرض وي یا املا او تبره غرض وي الله جل جلاله توفیق ورکړي بیا هغه د نیت صفا شي عمل یې صفا سي خو خپل جهاد ته به ادامه ورکوئ والسلام.